تاش استاد خیلتاش شاګرد ته یک تاش استاد و خیلتاش شاګرد و استاد ښه ماهر سړی او خیلتاش ډېر قابل شاګرد و او خیلتاش ته ښه زمیندار و دې استاد ته به یې داسې کوچکي او شوده راغله که نه چې څه ووایه استاد به یې ښه سبقونه ورته ویله چه خوش گفت یک تاش با خیلتاش څه څه وویله یک تاش خیلتاش ته ورته ویله چې بچیا چې دشمن خراشي دي ایمن مباش کله چې تا دشمن ته تکلیف ورکړ هیڅ کله دره بې خوفه کېږه ما څه مال کې موقع درته برابره شي که نه تا نه به بیا انتقام ده ته برابره شي انتقام به درنه اخلي دغسې به په خیال کې ورسره چټېږي اوس اعتماد کلي به مشوی من کی تنگ دل گردی چوز دستت دلی بتنگ آید څنګه بربار یی حصار مزن کی بود کیز حصار سنگاید مشوای من بی خوف کیګما که تنگ دل گردی تنگ زړوال به وګرځېږي چوز دستت دلې به تنګ آید کله چې له لاس دې تانه یو زه تنګ راغلی نو ته بیا خیال کوه غرب به کله بیا درکړي سنگ برباره حصار مزن څنګ په بلندي دې کلا باندې مه وله کلا سر ته کاڼی مه وروله ډز مه ورکوه که بوت کیز حصار سنګ آید کېږي چې د حصار نه در باندې چې رئیس سنګ او کاڼی رئیس به هر حال چندان که میکوه د کشتی به ساعد به پیچید د هغه دا منځ کې خو هسې سادي صاحب نصیحتونه وکړه بیا خبرې ته راغی کله چې د هغه رسۍ دې کښتۍ هغه مزي د کښتۍ هغه یې په خپل د څنګلو پورې تاو کړه و بر بالا یې ستون رفت مټې ته وخاته هغه غټه مټه وه سمه غټه د کاڼو نه جوړه وه په هغه کېناست ملاح زمام از کفشش از کفش درګسلالي هغه ملاح ورته وویله چې ته لږ د پړي ورو که نو چې یې ورو کول که نه دې کې زر لاس چک راکاږه چې پړي راکاږل او دالې هغه کلنډر ته وتېره چې ته زر د هغه روانه وه وروسته یې هغه روانه کړه حیران منځ دریاب کې په هغه باندې چې پاتې شو او په دغه روډ باندې نور چا کښتۍ نه چلولې بس دغه یاري به کښتۍ چلوله ده کښتۍ د غرور نه ډالې کړنې پسې چلوله ملاح زما داسې ما ځان نه پسې وویله ځکه معلومېږي داسې دې واقعې نه خود به خود پته لګي ملاح از زمام از کفش درگسرانید و کشتی بران بیچاره متحیر بمان عاجز دغسې متحیره پاته سو چې خدای اوس چلو نه لامبوز دوا روزې دو بلا او محنت کشید دوه دوه څو ورځې خو یې دغسې تکلیف غریب تېر کوه سختي دي سختي یې ولګله وګی تګی سوم روز خوابش ګریبان ګریب درېیمه ورځ داسې خوب جوټکه ورکړه په در آب انداخت په اوبو کې راوغورځېده بعد از شبا روزې دیګر یوې شپې ورځې نه بعده برکنارې برکنار افتاد اوبو داسې په کنارې کې قدرتي چپه ورکړه که نه اورې کنارې باندې قدرتي وغورځاوه از حیاتش رمکې مانده بود له حیات کې د نه څه لږ غوندې حصه پاتې وه برګې درختان خوردن ګرید د بوټو پاڼو خوراک شروع کړ و بیخ ګیاهان براوردن او بیخ د هغه واښو باسل یې شروع کړه، واښو بې واښه به یې بېخ نه وباسل او خوړل به یې. په اندکی قوت یافت چې څه قوت یې مینده که، سر در بیابان هات در ده روان شو بیا و برفت لاړ. تا تشنا و بې طاقت شد، غریب تږی شو، ستومانه شو. بر سر چاهې رسید، هلته یو کوی غاړې ته ورسېده، یو کوی باندې خلک دي. قومې را دید، څه خلک یې ولیدل، شربت آب به پشیزې همې آشمیدند. شربت عام نه مراد عین آب دي یعنې اوبه یې په یوې پشیز یعنې دا د ایغ وخت خپله یوه لکه دوانې لا یوه ناله داسې په هغه باندې خلکو اوبه څکلې بس هغه ورکوه کوی وال به ورله اوبه ورکولې جوان را پشیزې نه بوده د غریب کې خو هغه پیسانه وه مشهور ضرب المثل ده چې که ټول بازار په پیسه شي خو سړي کې پیسه نه نو بیا هم ګران ده طلب کرد اوبه یې ونه وغوښتلې چې ما له یو ګیلاس راکړه ډېر تږی یم پیسې نشته نه و بیچارګي نمود عاجزي یې ورته ښکاره کړه رحمت نیا وردن هغو خلکو په ده باندې رحم نه راخو یاره سم بې غیرته خلکو ته ورسېښ شوی دست تعدی دراز کرد نو پنځه شپږ کسانو دی خو خو پهلوان کنه لاس یې ځله مې درته په دراز کړه دی چې شنه راکړو یور نیسه وایه بل دال څوک په لاسو څوک په څه یې وټکول وطنې چند را فروکو فروکو څو کسان یې درته پکې ښه وټکول خیر بیا که دی پهلوانو خو هغه پر ډېر شو هغه ټول قوم درته پسې راغی مردان غلبه کردن خلکو په غلبه کړه شیری جین را بدرا نند پوس شیری جین را بدرا نند پوس پس شک پور شد ماشی چې کله زیات شي او ډیر شي په ور بزند پیل را هاتي سره مړ کړي څوک په غوږونو ګډ شي څوک په شوند ګډ شي دا شوند یو شي پورې مګه غوږونه بل شي پورې هغه مخې زخمي شي نور ماشي وترای شي ټول وجود یو ځای پورې مګه ټول زخمي شي نور ماشي وتړی شي اخیر سره مړ کړي حالانکه با همه مردی او صلابت کې اوس سره د دې چې چوره مردی او صلابت او سختی دلره ده مور چګارا چې بود اتفاق میګیو لره چې کله اتفاق پریوزي شیر غیارا به درانن پوس هغه شیر قاهر لره غوسناک شعر لره سرمن ونه وباسي چېرته شعر زخمي شوی او اینې هم د مېږیو ورخیال شي او درته په خښ شي او پکې ځه نور زخمي کېږه نور پسې ځه اخر یې مړ پرې شي نو بیا دی که ډېر زورور وکړو چې خلک پر دې شو داسې غریب وټکاو چې څه یې ووایه سمې وټکاو ضرورت مجروح شده مجروح شد در پس کاروان افتاد به هر حال غریب ښه زخمي شو چې لږ سره په حال باندې شو یوه قافله روانه وه د هغې سره غریب روان شو چې اوس بس چې دا قافله کوم طرف ته ځي که نه اوس ورپسې ځه ځکه چې کوم پله به ته و برف لاړ شبانگاه برسیدن به مقامی که از دزدان پر خطر بود شپې وخت دا قافله ورسېدله داسې یو ځای ته چې له غلو نه ډک د خوف و داسې یو ځای ته د کافله ورسېده چې هلته سخته د غلو خطره وه لکه ګاډی د بلوچستانیانو والا ډبه چې کله سیند علاقې ته واچوي کاروانیان را دید لرزه براندام افتاده هغه قافلې والي ولیدل چې لرزه یې په اندامو باندې پرېوتې ده ټول داسې ترېدل کپېدل و دل بر هلاک نهاده او زړونه یې په هلاکت باندې ایښي دي گفت دې پهلوان ورته وویله اندېشه مدارد بالکل بې پروا اوسه فکر مه کوه چې دریم یا یکې منم چې په دې تاسو کې یو زه داسې یم چې تنها به پنجاه مرد جواب ګویم یو زه داسې یم چې پنځوس کسان ما ته پرېږدم پنځوس چې ما و دیګر جوانان هم یاري کنند نور تاسو کې ځوانان یا بس امداد وکړي او پنځوس چې ما یوازې هغه کیسه وه هغه کوم نام نه اخلم چې شپېته کسان وو شپېته کسان دوه کسانو غلا کړي دوه کسانو لوټ کړي دا په شپېتو کسانو کې یو کس لږ او بیا مخکې مشینان نه و چې مشینان کتیب ته شپېته کسان یې خو چې دوه کسان مشینان تر باندې ونیسي څه نشي کولی لوړ کیسه به وه نو هغه شپېتو کسانو چې یو لږ داسې جرتي غوندې و نو ایغ ورته ویله داس او ورته ویلی ویې شو کول بیا ورته ویلی چې اوس په درې زره تاسو داسې ګرد اتڼ مونږ ورته وایو څوک ورته دریز وایي څوک ورته بنډار منډار داسې دا ورته نو چې دا یې ورته واچاو نو اوس په داسې هغه یو لږ پکې دلیر وه به داسې چې کله به پراله که نه هغه غزل ووایي بیا داسې پرای شي بیا داسې تاړی تکوی سره نو چې دی تاړي ځای ته به راله که نه هغې به تاړی به تکوی به ورته وویله چې دوه غله دي د یو یې ما یوازې دی ورته ویل چې ګوره تاسو ولې یارېږو غله به څونه یي څلوېښت پي پنځوس پي که نه نو پنځوس کسان خو یوازې ما تر پرېږدو داسې درته چور چور کړي چې یاد یې وساتي هسې ټکېدلی یم خو پوه او دا نور ملګري ځوانان دي په دې قافلې کې ټول بوډاګان خو نه دي څه به دوی امداد وکړي بلکل خطره مه کوو و دیگر جوانان همیاری کنن او د نوجوانان به همیاری وکړي ای بیگو خدای ویلا و مردم کا و مردم کاروان بلا فی او قوی دل شدن هغه خلق دی کاروان چې کوم و په هغه دړکو دی د باندې مضبوط زړه والسلو هغه ټول داسې سم لکه روح په چې پیدا شي ټولو کسانو کې سم و به صحبت الشادمانی کردن او د ده په ملګرتیا باندې خوشحاله سلو چې شکر د داسې ملګری مو میندلی ده و بزاد آپس دستګیری واجب دانستان او په اوبو په توشې او په اوبو یې دلره امداد کول واجب وګڼل چې ښه اوبه ورله ورکړي یا ښه روټۍ موټۍ نو هغه کافي دی چې خلکو سره توشدانونه یې هغې کې روټۍ وي چا پکې تسطوان کړي چا څه ښه یې ورته برابر کړي یو تال او ښه اوبه هر شی جوار آتش میدا بالا گرفته بود ځوان لره اور د میدي اوچت شوی او سم اوږی شوی او غریب و عنان طاقت از دست رفته او واګې دې اختیار یې له لاس نه تلې وې ښه وږی و لقمه یې چند از سر اشتها لقمه یې چند از سر اشتها تناول کرده څو خولې د شوق د وجې نه درته وخوړلې ښه په شوق یې درته وخوړلې څو خولې دا مقصد ښه یې وخوړلې هو دمې چند آب در پی آ آشمید او هغه پسې بیا څه اوبه هم درته وڅکلې پتکي وي مخکې به پتکي و کافرې والو سره غړنګ غړنګ یو دوه پتکي یې درته تس کړ ولې سم پهلوانو پنځوسو کسو مقابله چې کوي خو هغه څه خوري تا دې وي درونه بیارمید دا چې هغه دیو د اندرون د ده په آرام شو یعنی نفس یې څه په آرام شو سترګې یې وغړېدلې غریب ډېر وخت راسې ده چېرته روټۍ غریب لیدلی وه نه داسې په مړه خېټه اوبه داسې لیدلي وه پخوا بس در ربوده خوب درته یو ور داسې خوب ورته چې څه ووایه و بخفت او ده څه پیر مرد جهان دیده درا کاروان بود یو بوډا جهان گشته و ډېرې سفرې کړې وې په دې قافلې کې و گفت دې بوډا سړي ورته وویله خپلو ملګرو ته چې کله دی وتشه ای جماعت چې ای زما ملګرو ای ګروها من عظیبت رقا شما اندیشنا کم بیش ازا کې از دزدان زه له دې باډي ګارډ چې کوم ده دې نه دونه سخت یارېږم زیات له هغه نه چې له غلو نه که تاسو منو دونه مو د غلو نه خطره نه ده چې چوره دې نه خطره ده چې دی ظالم په یوازې د پنځوسو کسانو جواب ویلی شي غریب سړی ده که په زړه ورته تېره کړه ټول به مو وټکوي هر څه به نه واخلي نو دونه له غلو نه زه نه یارېږم چې څونه ما له ده نه چې ده خطره ده ښایي د هغې لپاره دې بوډا سړي مثال ورته پېښ کړ چې داسې مخکې شوي وو چنانکې حکایت کنن لکه څنګه چې دا خبره خلکو بیان کړې ده دا منځ کې کیسې کې اوس ننه بیا کیسه راله غریبې را درمې چند ګرد آمده بود یو ناشنا مسافر سړي لره څو روپۍ جمع شوې وې څو روپۍ جمع کړې وې و به شب از تسبیش لوریان در خانه نمی خفته او شپې به له خوف کې هغه غلو نه ډاکوګانو نه په کور کې نه وده کېده خوب به نه ورته چې څوک په ډاکر باندې واچوي یکی را از دوستان بر خود خواند یو لره له دوستانو نه په طرف کې خپل جان لوباله چې رئیس ملګری ما سره بالته شپې کوي تا وحشت تنهایی بدیدار وای منصرف کند تا چې دا نفرت د تنهایی په دیدار دې د سره وګرځئ چا کوم نفرت د تنهایی ده هغه چې سي ختم شي شبی در صحبت او بود هغه دوست چې کوم و هغه خپلې و هغه چې شپې دې د په صحبت کې و یو ځای به ورسره ګپ شپ هغه چندان کې بر درمهاش وقوف یا کله چې ایک دوست دې د په روپیو باندې خبرتان مینده که چې فلاني ځای روپۍ پرتې دي جمله به برد ټولې درته ونه یوړې و سفر کرد لاړ لاړ خپې وباسلې دوست بامدا دادی دندش ګریان و اوریان سهار خلکو ولیده د لره چې جړل یې او لن لغړ ده لن لغړ دا مقصد چې هېڅ غریب سره پاتې نه و کسی گفت چاورته ویلا حال چیست حال دې څنګه ده صدر شوي دي معلومېږي مګر آ درم های تورا دوز بیزد چې هغه تا چې کوم روپۍ وې هغه غله در نه وړې دي یا دوز برد هغه غله چې دي وړې دي گفته دورت ویلا نه نه غله نه دي وړې والله بدرکه برده هغه چې کومې باډي ګارډ و یې غرنه ولې یا کومې باډي ګارډ و یې غرنه یوړې نو دغسې صورت پر سره جوړ کړي لکه دغې واقعې کې دې وکتله چې غریب دې پر ارباله چې ما حفاظت به کوي او الټه یې ورنه پیسې چې کړي یوړې دا غلا ټول عمر چې کېږي که نه دې کې د خپل کس چې وي لاس وي تربور عزیز یا کور کس یا کمرې کس یا دغه دې خامخا څه پکې پچوي لاس وي غلا کوي نو دغسې کور کې ورسره تېرېده تېرېده چې په پیسو یې خبر مې نه کړه که نه غلا به یې ورنصیب کونه یو نو کېدای چې تاسو خو وایئ چې که باډي ګارډ مو ده که خبره سبا په جوړه شوه که نه غرب به چیر نه چې کړی بیا به څه کړو هرګې ځای هرگز ای من زیار ننشستم هرگز ای من زیار ننشستم تا بدانستم آچ عادت اوست زخم دندان دشمن تیز است که نماید بچشم مردم دوست په آب زر لیکل پکار دي د لکو روپیو خبره یې کړې ده هرګز ایمن زیار نن شستم هرگز بې غمه او بې خوف زه له یار نه نه یې کېنستی او ما چېرته اعتماد نه ده په کړی ها البته تا به دا نیسته ما چې عادت اوس تا چې ما ښه معلومه کړې ده چې عادت اوس چې کوم عادت دې ده یعنې اول مې ښه د ده عاداتو او د ده اخلاقو مقصد ملاحظه هر شی کړي دي هله مې چې دا اعتماد په کړی داسې نه چې یوه ورځ څوک در سره تېروي او خوږې خبرې درته وکړي او بیا داسې که نه او بس یاره ما تا سره دونه ولګېده که نه چې څه یې ووایه او بس تا ما به یو تعلق وي او ملګرتیا به یا فرمان او بیا تا پوره اعتماد په کړی که نه دیګ دې د مخکې راخیستی چې دغه ما هغه دي چابیانې دي او که نه تا څه شی په کار یې زه په یار او مونږ داسې او ته داسې دا ټول هر شی دې ورته چې ازبر تېر کړي څه به ته لګي درېیمه ورځ غرب درکړي نه نه چې ښه یې وټنګایه ټیم د سره تېر کړي مختلفو طریقو سره مختلف په باریک باریک ځایونو کې امتحان غوندې واخلې بیا دې که اعتماد پکاو بیا مقصد بیا ډېر کم داسې چې بیا د اعتماد نه څه وځي خلاف وځي کنی اکثر بیا داسې چې هغه تجربې نه بعد اعتماد کوم چې بیا څه حیثیت یې اعتماد وي او داسې نه مستې چې یو کس کمرې ته درغلی طالبان په دې کې ډېر ساده ساده ګلانی اول کال نه چوک کمره نه مې دي که نه چا سره ملګرتیا جوړه کړي بل او داسې په یوې ورځې باندې دونه ځان ور خپل کړي چېرته یو پلاو پلیټ به وخوري هغه چې کوم مشر غوندې لږه نورو کمرو ورته وتهیي یاره بل مو دا ملګری صحیح ده دا دونه اخلاقي سړی ده که نه چې څه یې وایه داسې حالانکې دوه ورځې ورسره پېژندلي چې کمرې کې دي ځان سره ټول کال یې ورله مصیبت جوړ کړی او جنګ جګړې پریشاني هغې کړې هلکه چې ښځې تنګولی نه داسې کس کمرې کې مدرسه خپل ملګرو هغه ټول افتراق سره پیدا کړي هغه سره وجنګوي او یو غوبل یې جوړ کړی دې کښې ډېر لوی نصیحت پروت دی چې سړی سوچ په وکړي معاشرتي ژوند کې ملګرتیا یارانې دوستانې اصول متعلق پکې ته غټ یو پیغام پروت تا زخم دندانې دشمنې تیز است زخمونه د غاښونو د تیغ دشمن تیز وي که نماید به چشم مردم دوست چې آ ځان ښکاره کوي په سترګو د سړي کې په دوست نظر کې چې په دوستي جامع کې کوم دشمن در سره بدي کوي که نه هغه غاښونه د هغه عام صریح دشمن نه چې وي تیز وي یو د صفا دشمن ده نو هغ نه خو ته ځان ساتلی سي هغ سره خو به ته خیال کوې هر وخت او یو دوستی په جامع کې در سره دشمني کول غواړي چې اول ځان پر دوست کې دوست کې او مقصد یې چې دشمني در سره کولی نو هغه د تا هر شي باندې چې خبر سي د تا نشیست په برخاست باندې د تا مال و دولت باندې د تا ټولو اخلاقو هر شي باندې خبر شي نو که هغه در سره سبا دښمني کوي که نه د ایز غاښونه بیا ډېر چې وي تیز چه دانې نو دی بوډا سړی وتېره چې نه یاره تاسو ته څه پته ده که اگر ای هم از جمله دزدا باشد چې که دا یاري له ټولي د غلو نه وي چېرته نږدې دا غل وي باشد د غلو ټولي نه وي به عیارې درمیان ما تابیه شده او څه مکاري د وجې نه تاسو مونږ منځ کې درته غلا شوی وي او مونږ سره یې ځان کړی تا به وقت فرصت یاران را خبر کنه ده او چې کله موقع مندېږي که نه او یارانو ته به شپېلۍ وکړي اواز به ورته وکړي ټول بر باندې غونډ چې چېرته درته کېنولي رب برنه چې لکه دا اکثر چې د ډاکې کېږي که نه داسې نو مخکې نه په ښو اعلی سټاف باندې یو ښو معزز سړی ښه جامې سپینې او ښه بېګ ورسره دا وخیږي ګاډي ته بیا داسې ځای چېرته جنګل کې چې هلته عام سټاپ نه وي وړوکی غوندې سټاپ که کوي وتایي ما به دلته کوځی نو هلته چې ګاډی په دړۍ شپېلۍ ورسره یي هلته یې ملګري کېنولي شنګ ورکړي چې ګاډی دړۍ سره ور وچ شي سیده سره ټول وشو کوي د اکثر ډاکې آ په دې صورت نو که ده دغسې کړي چې مونږ په منځ کې ځان غلی کړی چې کله موقع ورته برابره شي ملګرو ته ور اواز کړي سره باندې خبر کړي الوټ بار باندې واچي بیا به څه چل ډېر داسې بوډا سړی و داسې چوکړه غوندې ږیره یې وه د ارشد ور غوندې داسې او سم ستر عمر سړی و خو ډېر هوښیار سړی و ډېر پستې پستې په سنجیدګي سره به خبر ټولو دا چې غوږ ورته نیولی و که نه دی مشر و د قافلې او ده سره به دا ټول دا عادت کړي و که نه دونه په تجارت دا کسان خپل عادت نه و نوجوانان و خو ده به بوزوله و نو ورته چې بس جي دا ولا خبر صحیح ده چې دا نیت که اگر این هم از جمله دزدان باشد با ایاری درمیان ما تابیه شده تا به وقت فرصت یارانه خبر کند مصلحت آمی بینم که مر این را خفته بگذاره یار شب داسی ما ولا منو یاری دا وده دغه سه وده به درته پریدو ادا چې در وځه پاسی نه دونه روټه خپل چې سو وای ورخ پر دار امرازو سمانونه چې داو زر زر پوخانو سمانونه باندې جوانان را پند پیر استوار احمد هغه اهل قافلې نه له نصیحت پې هغه بوډا خوښ راغی و محبت عظیم از مشتزن در دل گرفتن او ډېر لوی مصیبت ډېر لوی خوف له دې پهلوان نه یې په زړونو کې چې که ونیوی چې واقعي دا خو داسې نه ورخت برداشتن او سامانونه یې په قافلې درته واړول و جما را خفته بګذاشتان ځوان یې درته ورته پرېښود لاړه لاړه قافله او په اخوا دېخوا لارو باندې ورته معلومې وې کله په یوې لارې کله په بلې خو ځان یې وباسي آنگه خبر یافت که آفتابش برکتیف تا یاری کله خبر مینده که چې کله یې مقصد دا دی چې لمر د اوږې ورګرمې کړې خو لمر ګرم شو اسم یې اوږې وسوځېدلې دال ته غریب سترګې چیګې کړې سترګې چیګې کړې وې غړولې له خوبه ده چې دا کومې دنیا کې یې بېختې ونه شی سوچ وکړه چا قافلې سره راغلی و کاروان را دي طرف ته کاروان خو تللی ده بېچاره بسیار بګردید دی عاجز ډېر وګرځېده څه خو یې منډې پسې یوړې خوا بیا په جنګل باندې قافله ګډه شوې نو هغه ځای کلکه ځمکه وه چې کوم د مروتو شګو ټوپي وال ته خو هغه اوښانو منډې پسې یوړې بیا چې په ځنګل ورګډه شوې وه هاخوا دې خوا لارو باندې بیا غریب نه منډې ورکې شو چې اوس کوم پله تللی ده حیران سرګردانه شو بسیار بګردید وره بجایې نه برد ډېر وګرځېده خو لارې ځای ته ونه رسوله تشنا و بینوا روی و دل بر هلاک نهاده میګفت تږی شو بې یار و مددګار و مخې په خاورو باندې کېښود او زړه یې په هلاکت کېښود او دا یې وویله ماذا یحدثني وقد من من ذا یحدثنی ده دا ښه نسخه ده نه څوک په ما سره نن خدای دپاره خبرې کوي چې یو انسان مې مینده کړی چې څه خبرې خو سره وکړی او هغه عیس هغه قافله د سپینو اوښانو آخو تلې ده ما للغریب سوا الغریب انیسو نوی لپاره د مسافر سوا د مسافر نه بل څوک غمخواره په خدای چې دونه خو څوک انسان ما مینده کړی چې رهنمایي مې وکړي څه اخوا دېخوا خبرې سره وکړي درشتی کند بر غریبان کسی درشتی کند بر غریبان کسی کہ نابود باشد بغربت بسی کہ نابود باشد بغربت بسی ډېره قیمتي خبره سادي صاحب کړې ده ډېره قیمتي خبره ده درستی کند بر غریبان کسی ظلم کوي په مسافرو باندې هغه کس هغه کس مسافرو باندې ظلم کوي خندا ورپورې کوي ټوکې ټکالې ورپورې کوي ګډې وډې وروایي او چیرې داسې ده که نابود باشد به غربت پسې چې د چېرې مقصد دا ده چې سفر یې نه یې کړی کوم سړي سفر یې نه یې کړی هېڅ ته د مسافر قدر او احترام پته نه لګي ځکه دا کوم کلو خلکو سفر یې نه یې کړی چې مسافر وي ناشنا او ترښکاري روغ سړی یې دو داسې پر جمع شي ته به وایې لیونی ده او څوک څه ورته وایه څوک څه ورته وایه څوک څه چا سفر یې کړی هغوی ښار زمونه چې مسافر لیدلی ده که نه راځه راځه ملګری څنګه کوم ځای نه خیر ده طبیعتونه ښه دي هاخوا بې ټکې کېنئ څه روټۍ چای کپړې خیرنې شابس د ما یوه جوړه واغونده په زر کور کې درته ووینځي څه اکرام یې وکړي ولې ده خپله سفر کړي سفر کې لیدلي چې څوک ترې لږ غوندې قدر وکړي څونه سړی خوشحاله کېږي که څوک ته که په بد نظر وګوري څونه سړی خفه کېږي مسافرتیا داسې یو ژوند ده چې چا کړي دا سړی کره چې کره او مسافر سړی په معمولي خبرې باندې چې هسې ورته ست وکړي چې ملګری خدای دې نه پېژنې اتې نه پېژنې چای وڅکه مړۍ وخوره بیا به لاړ شي ناوخته ده غرمه ده تر باندې یاره دی دونه خوشحالي چې کلي ته لاړ شي که نه یاره که خلک دې د ده ښکلي دي داسې ښایسته ځوانانې دي ها روټۍ شرط ها مړۍ نه به یې پېژنې او ټول عمر به دې په صفتو مړېږي نه او که یو چېرته ورپورې داسې نا اشنا ګپ شپ لګولی که نه یاره وایي څه بېغیرته خلک ویې وه د سړي زامن نه وه نه مسافر پېژانده نه کشر پېژانده نه مشر پېژانده رښتیا ووایه داسې نه داسې مونږ چې په دې واڼه کې یو خدای پاک د دغو خلکو قدر وکړي یقین منه دا د بوډاګان بوډاګان به چې مونږ کوم احترام به یې کاوه د مونږ استادانو ټول مسافر استادان ته یقین ومنه چې مونږ اوس له زړه نه هغه یو یو کس کله خاص د دعاو موقعې لکه داسې ختم بخاري یا بل داسې اهم هغوی که نه وایي عادي شي مونږ یو ډاکټر و باد شمیر یې نام و هسې عام ډاکټر و داسې کمپوټري یې کړې وه بیا به یې ستنېده دونه اکرام به یې د مونږ مروتو استادانو کاوه ما ته خو به درس قرآن ته ناست ما خو به یې بیا ډېر زیات کاوه چې د مونږ د وجې نه ټول مروتو طالبانو ته به یې مونږ ته ته ویل خوړال ته به مونږ سره چالیس پېنتالیس پورې مروت طالبانو دا ټول علاج مې مفت ویلی ما ته به ویل مور چې په دې زکات کې له مخکې نه کټ کوم بیا هلته پکې حسابوم صحیح ده مال بلکل اصح ده دا به یې کټ کول یاره چې دا به مونږ ته به ویل چې یو ځای به سره راتلو د دکان سره یې ما کور ویل مې مور چې څنګه خوشحال وي ماله ویل مې اوس چې تاسو ووایو که نه چې مونږ خوشحال یو چې تاسو مونږ په کلي کې خوشحال یو که نه ما وایي دومره زړه ښه سي که نه ځوان چې دا مسافر دی چې دوی خوشحال بس بیا مونږ خوشحال جمعې ورځ به ولا دومې جمعې ته بیا به یې څوک رواستوه چې مونږ چې توته چې صحبت فن مسته که نه مسته بیا به چې و خو ما ورته ویل چې ستا صحبت ته راځه چې نه به تین سو چار سو روپۍ به یې رواستولې بیا به اصلاح الدین مونږ چې کله ګپ لګاوه چې هغه وکړه که نه منځ کې چې کوم محبت او مینه وکړه نو پس دا بیا یو نادر هغه ده چې زه هغه مینې محبت پسې دونه ارمان کوم چې څه ووایي تر شیخ الحدیث پورې تر واړه استاد پورې دا ټول به یو ځای صحبت وه یو ګپ شپ به وه خندا به وه جمعې په شپې باندې بس بیا به یې پیسې ورولېږلې صحبت کوم یقین ومنه چې څه داسې اهمه موقع یي که نه موږ ته زړه ته رادرم یو کس و دا شپېلۍ به یې غږوله حالانکې مونږ لا کېنه او جوانانې خپل تر ګور بنه کې منې په دښته مما مطالعه کوله ډېر کتابونه به مې ما ویل چې دا څوک غږوي چې ورک پسې وروتله ما کور سره داسې نږدې دوکان یې یو کس په غږوله زه پسې رانم مال د خدای بنده هغه خلک دې به دعاو نه ډېر یېرېږي علماو چې کوم قدر احترام دا خلک کوي بیا داسې خلک نشته چې د علماو دونه احترام کوي تصور نه پیدا کېږي چې کوم د وزیرستان خلک د علماو احترام کوي ما ورته ویل چې دا څه غږی ویل ته داسې رنګ زیړ څه کنه ټول چیک سره سرو باندې څه شی واچول یو بل نه چادر سره ما ورته ویل ظالمه زیتي به مې دا شکر چې په دعا مې له خولې نه وي وتلی په قرآن ناس تفسیر مې کاته عقیده تک کې مې دلته تفسیر کاته په زیتي مې له خولې به دعا درته وتلی یاره داسې دکان نه ټوپ کړه په پوه شو اجیره دې ویله مول صاحب خدای ته وګوره چې بدوا کړې خو دې نه دي که نه مانه وایي ګوره چې بدوا مول صاحب ونه کړې که نه یاره سیده یې سیرونه راواخېستل که نه هلته یې هغه هغه وټکاو ویل چې که بیا له دې ما دکان نه تا ته اواز درغی بیا درته اجازه ته خو چې اوس به دعا ونه کړي دونه پښیمانه درې واري به دی بیا ما ته کور ته راغلی کله ما سره راوه کله غوړي راوه ما اوسې ګوره چې به دعا دې نه کړه یعنی دونه اطاعت په دغو خلکو کې د علماو که نه خو چې چنه چې سړي خپل هغه د علم تقاضو مطابق ژوند او یو وقار سره سره هغه تېری کنه بیا دغو خلکو کې ډېر زیات احترام به هر حال هسې دې پورې مې خبر ته کوله چې ګوره تاسو سفر کړی ده چېرته مسافر سړي ته سړی په بدې سترګې نه ګوري مسافر دا څوک نشته نو بویزه خدمت ورله وکړه په پښې ټیک ته احتیاط هر درجې ورسره کوه نن سبا اعتماد زمانه ډېره کمه ده سړی له رنګې نه هغه نه سړی وپېژني اکرام یې وکړه روټۍ پوه کړه نور څه لس شل روپۍ کرایه نیونه هغه ورله ورکړه ټول عمر به دعاګانې درته کوي او یادوي به یې د روس دی کنت یقینا خبره دا ده چې ظلم کوي بر غریبان کسې په غریبانو باندې ډېر هغه خلک په مسافرو ظلم کوي چې نه بوده باشد به غربت بسې چې هېڅ چېرته ډېر سفر یې کړی نه مصري به یې هغه سړی کرنې هغه ته پته نه لګېږي بهرحال مسکین درې سخن بود دا عاجز په دې خبرو کې ځان سره لګیا ده سر یې ټیټ ته ناست چېرته یو بوټي لاندې که بادشاه پې سرې بسید از لشکریان دور افتاده بود چې شهزاده کار ته تللی و له خپلو نورو ملګرو ښکاریانو نه لرې تر ده تللی د جنګل پله راغی و بالا یې سرش ایستاده د سر خوا ته ولاړ دی چې ودر دا څه ځان سره وایي همي شني دغه یې ونه واروېدل چې ورته ویې کتل داسې ځوان ور خیال شو و در هیئتش همې نګرید په صورت پې دکې نظر وکړ چې ورته ویې کتل صورتش پاکیزه دید صورت پې دې پاکیزه ولیده چې یاره دا خو غټ خانداني غوندې سړی دا دونه پاکیزه وجیح و شکیل سړی و ښایسته وحالش پریشان او حالت یې پریشان و پرسید تپوس یې ورنه وکړ از کجای چې د کوم ځای و بدیجا چې افتادي چې افتادي او دې ځای څنګه پرېوتی او څه حالت جوړ شوی دا په کومې راغلی هلکه د کوم ځای څنګه راغلی برخې ازا چې بر سرې وای رفته بود صحیح صدې غنا چې د په سر باندې تېرې شوې خبرې وې اعادت کرد هغه یې ورته تېرې کړې کارګزاري یې ورته وارووله ځکه ټیم لګېدلی و ملکزاده یې ملکزاده را بر حال تباه وی رحمت آمد شهزاده لره په حال تباه د ده ترحم راغی خلعت و نعمت داد جامې او پیسې ډېرې ورله ورکړې و معتمدې را باوی فرستاد او یو معتمد سړی ورسره واستاو دا به شهر خیش باز آمد چې خپل وطن ته یې بوځي او لارې یې وروښولې چې په داسې او بې بفراني هغه باندې بې داسې خپل وطن ته چکا ورسوه پدرش به دیدن او شادمانی کرد لارې سفر و سادي صرف ورسره نه و یو مخې که نه نو لارې سفر یې وکړو وکړو به هر حال ښه ستړي شو په لارې کې خو بیا هم یې سړي ډېرې خوږې خبرې ورسره کولې لارې کې کومه خرچه مړۍ مړۍ دا به هغه کوم کس ورسره کړی وي ورته چې نه نه ته مسافر یې زه به در باندې خپل دا به یې خپله ده ما خپل خیال لاس نه په دیدن او شادماني کړ په لیدلو دې ته چې پلار ولیده نو په لیدلو دې دې خوشحالي وکړه چې شکر د زوی مې راغی له خیره سره په برسلامتې حالت شکر ګفت او په سلامتیا دې حال دې دې شکریه وویله دا خو لا ورځ ده مورګکۍ غریب عاجز کې بوډکۍ وه هغه ته راله ښه ډېره خوشحاله وه بچکي یې راله ورته څوک دالې ورنه ګرځه څوک دالې بابا جان مو راغلی شباگه آچ بر سر او رفته بود از حالت کشتی شپې وخت هغه چې په سر دی د باندې کومې خبرې تېرې شوې وې هغه حالت دی کشتی و جور ملاح او ظلم دی هغه ملاح ملاح دا کشتۍ چې کوم میړګۍ ناخدا په ظلم روستایان او ظلم دی هغه بانډیچانو بر سر چا په سر دی کوی باندې و غدر کاروانیان او هغه دوکه دی هغه قافلې والو چې کومه ورسره کړې دا ټولې کیسې دره چې په لارې کې ورسره کړې وه باپ یې درهمې ګفت دا کیسې ټولې پلار ته وکړې پدر گفت پلار ورته ویله ای پسر ای با ای بچیا نه گفتمت ما تا ته ویلي نو هنګامې رفتن د تک په وخت باندې که تهی دستان را دستی دلیری بسته است چې خالی لاس خلکو لرا لاس پې بهادري تړلی یاره چې لاس پې خالی هېڅ بهادري نشي کولی و پنجه یې شیري شکسته او د شعر غوندې پنجه یې ماته غریب سره که ډېر زوروري تارنج نبوری گنج برنداری چې تکلیفونه دې نه برداشت کړي خزانه خو نه شاید حاصله ولی و تا چا در خطر نه نهی بر دشمن ظفر نیابی حتر چو پوری دې چې جان په هلاکت کې ایښی نه په دشمن کامیابي نه شي میندولی ولې کور کې په دشمن کامیابي میندېږي نه په سنګر ځان به په هلاکت کې کېدی هله به په دشمن بیا کامیابي میندی وتا دانا پریشان نکنی خیرمن نگیری چې تر څو دې دانا پریشانه کړې نی په خاورو کې دې نی غورځولې بیا په درمن ورنه حاصل نه کې نه بینی ته نه ګورې به اندک مایه یې رنجې کې بردم دا لږ غوندې تکلیف چې ما کوم تېر کړ دا یاري دا لږ غوندې تکلیف ګڼي چې تحصیل راحت کردم خو څونه شیونه مې درته راوړل ولې بادشاه زوی سم ورله سره سپین زر ورکړي وو سملاسي پنډوکی یې ورکړی او ښه جامې یې ورله ورکړې په بندیسې کې غورځم او یو ټپ چې ما وخواړو چې ما یې اصل آوردم خو څه شهد خو مې درته راوړ نو چې شهد پرې کوې خامخا مچۍ یو دوه ټکه خو به درکوي په سترګې په غوږ چېرته په لاس داسې خو نه چې ته وایې چې شهد مې وخوړلی مچۍ دې ټک رلا نه کړي نه چې چا شهد ته زړه کېږي بیا دې مچۍ ټک ته ځان چکي برابر کړي خامخا یو دوه ټکه به چکوي ورکوي ګل بېخاره فرمانه داسې کېږي چې ګلاب په ګلاب دي غټ غټ بوټي دی چېرته شکایه بلکل د ازغای تر کېله نه خامخا چېرته به ازغای به دی ونیسي یا به تر باندې ښخ شي نو دې کې دا کیسې وي دې کې دا کیسې وي گرچه بیرون زی رزق نتوان خورد گرچه بیرون زی رزق نتوان خورد در طلب کاهلی نباید کرد گرچه بیرون زی رزق نتوان خورد اگر کباره له رزق نه فراق نشي کېدلی چې کوم رزق درته الله تعالی لیکلی ده هغه خورې هغه نه زیات څوک نشي خوړلی لیکن در طلب کاهلي نه باید کر لیکن بیا هم په طلب د رزق کې سستي کول پکار نه دی شاجي غواس گرندیش کند کامن هنگ هرگز نکند در گرا ما یا بچنگ هغه غوپو وهونکی که چېرته خوف دی هغه مګرمچ کوي چې زه غوپه په هغه کې نه وایم په دریاب کې مګرمچ په انعام د ماچې کې وخوري هرګز نه کند درې ګرا مایا بچان یقینا خبره دا ده چې هرګز به هغه قیمتي ملغلرې هغه لاس ته نه کړي ډېری چېرته قیمتي ملغلرې چې کولی شي حاصلولی شي حکمت آسیا سنگ زیرین متحرک نیست دا منځ کې یو بله نصیحت درته کوي ته وګوره که نه آس یا سنگیزیری متحرک نیست هغه د مچنې هغه د ژندرې کاتنۍ پاټ چې کوم وي آ متحرک نی آ حرکت نه کوي لا جرم تحمل بار گناه نه کند دیو جنه دی تحمل او برداشت چې چا کوي هغه بوج کوي پورتنۍ څو چې په ګرځي دی ورلاندې هغه چې کوي په ګرځي ځکه چې دې کې حرکت نه نو حرکت کې چې وي برکت وي حرکت کې چې وي برکت وي نو چې غیر متحرک سړی داسې تکلیف به جوړوي تیرۍ لکه د مچنې کاتنای پاټ غیر متحرک وي ځکه دی ورلاندې یا بل ټول عمر په باندې او خلک یې دا لا دالې چکۍ په اړوي را اړوي نصیحت باندې پوه شو چې خوره د شعر شي چې خوره د شعر شیر د درب و نغار چې خوره د شعر شیر د درب و نغار بعض افتاد را چکوت بواد گر تو در خانه سید خواهی کرد دست و پایت چو عنکبوت بوار چه خورد شیر شیر ده در بنی غار څه به وخوري هغه شیر مس نه نه په غار کې چې د ښکار په څېر وځي نه دی د ښه مس شیري څه به وخوري نه نه په غار کې ناسته څو پورې ورله ورځي چې هله ما وخوره نه بعضې افتاد را هغه باد او چرخ ضعیف لره چه کوت بوت څه خوراک پوي چرخ څنګه خلق مرغان نه نیسي خو چې ضعیف یا پروت وي چېرته یو ښکار کولی شي نه هغه خولې له ورته ورځي چرچڼې چې راځه ما وخوره ما ښکار که نه ګر تو تر ګر تو درخانه سید خواهې کر ځکه په خپل کور کې ښکار کول غواړې چې یې دې په کور کې او روزي دې د التر ته رادرومي او څه لاس خپې دې نه وهه بیا سادي صاحب وایي دست و پایت چو عنکبوت بود بیا خو به کار ده چې تا لاس خپې دې چا غوندې وی جولا غوندې وی عنکبوت غوندې لاس خپې دې وی عنکبوت خو پېژنو که نه غڼه چې تاسو مونږ خلک وتایي خو دا ښه لفظ نه ده که د هېګۍ دې پکې بدله کړه بل شی به ونه جوړ شي په حالت د وقف کې دا خلک ورته جولا وایي نو دا ښه لفظ ده مناسبت یې ښه ده نو لکه ایرې بیا خو تا ته لاس خپې ایره غوندې نازک په کار و چې په کور کې ناسته او تامبول جوړ کړي انعام د مچ ورکړي پکې ونښلي بیا غلې غلې ورته راشي کړپ ویني بیا بل شی ورکړي پکې ونښلي کړپ ویني نو چې څوک په کور کې ښکار کول غواړي بیا خو په کار ده چې تا لاس پښې دې چا غوندې وای د جولا غوندې وای حالانکې تا لاس پښې خو د جولا غوندې نه دي تا ته خو مضبوط لاس پښې خدای در کړي دي نو ته به په کور کې ښکارونه نه کوې زه به څه به رزق ځان ته چې کوې حاصلی او ګټې به د در ګفت پلار ورته ویله چې بچیا ټیک خبرې دې وکړې تقریر تاز دا ده پدر پسر را گفت تو را در این نوبت فلک یاوری کرد بچا دې ځل د اسمان امداد وکړ یعنی مقصد دا دی چې خدای پاک در باندې خصوصي فضل وکړ و اقبال رهبري نمود او نیکبختي لار درله ښکاره کړه بخت برابر شو چې بادشاه پې سرې برته ورسېد چې بادشاه زوی خدای در باندې تر برابر کار ورسېد دا خو یو نګاهاني غوندې کیسه ده و برتو بخشي ده بیا یې په تا بخشش وکړه و کسر حالت را به تفکو دې جبر کرد او شکستګي دې حال دې تا یې په څو مهربانیګانو سره پټۍ وکړه څه یې درله درک چونی اتفاق نادر افتد داسې اتفاقیات کله کله وي و بر نادر حکم نه توان کرد او په نادر شي باندې بیا سړی حکم نه لګوي او دې نه یو قاعده کلیه نه جوړوي دا کله کله داسې سیاد نه هر بار سکارې به برد باشد کې یکې روز پلنګش به درد ښکاري هره ورځ کار نه حاصل دی کېدای شي چې یوه ورځ راشي او پلان پلان دی چې چیرې کېږي اوس دې پورې یو ضرب المثل ورته بیانوي چې داسې کیسې کله کله وي او د کله کله شي باندې د سړی یو حکم کلي نه لګوي په نادر شي باندې به سړی حکم نه لګوي لکه دې مثال پلار ورته پېښ کړه چې بچیا دغسې وخت زمانې کې ور شوي وو او نیزبازانو سره په مصلای شیراز بیرون رفت عیدګاه دی شیراز طرف ته باره وتلی و فرمود حکم یې وکړ دا انګوشتوي بر ګمبت از نصب کردن نو د ګوته یې داسې روباسله هغه ګوتمه یې ورته چې دا هغه په دې عزدالدین بادشاه په دې ګمبت یې داسې کېدو تا هر کې را تا هر کې تیز تیر از حلقه انګشتری بگذراند خاتم اورا باشد دې نېزبازانو ته حکم وکړ چې څوک غشی له دې نه وباسي که نه دا ګوته یې ایغه نو ډېر قیمت ګوته وه هیره وه پکې هیره ډېر څلور سوه تیراندازانو ویې ویشتل ویې ویشتل چار صد حکمنداز څلور سوه څلور سوه